رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیرته را روان و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم شاته د سختو ترټنو وهلو او د اوښانو غږونه واوریدل نو په خپل قمچینه هغوی ته اشاره وکړه او ویې فرمایل اې خلګو آرام اوسئ نېکي په سپرلیو ځغلولو کې نه ده د دې حدیث روایت بخاري او مسلم کړی دی کاکانی او بوټی ټول مونږ ته لاله ندی قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو حامد مجاهد یم د نن ورځې خبری خبرونې ته مو هرکلی کوم نن د سه شنبه ورځ د 1419 هجری قمری کال د شوال د میاشتې 12مه چې د 2013 میلادي کال د جون ل 14 نیټې سره برابر ده په خبرونو کې اوري چې د بادغیس په غور مارش کې مجاهدینو 15 تنو عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې ده د هلمند په نادالي او نهرسراج کې د دښمن دوې شوبلې ویجاړې سوې دولسو تنو عسکرو ته یې مرګ ژوبله اوښتې ده د قندهار په میانشین کې پر یوه پوسته د برید له امله اووه تنه عسکر مړه او ټپیان دي او د غزني په قره باغ کې مجاهدینو یوه پوسته فتح کړې د یو قومندان محسن علي په ګډون اووه تنه پولیس له منځه تللي دي. اوس هم بشپړ خبرونه د بادغیس ولایت د غورمارش ولسوالۍ اړوند د ابیګرمک په سیمه کې له تیرو څلورو ورځو راهیسې مزدور دښمن په خپلو پنځو پوستو کې د مجاهدینو تر کلکې محاصرې لاندې دی له تیرو څلورو ورځو راهیسې په دښمن د اکمالاتو لارې په بشپړه توګه تړل سوي دي او د مجاهدینو د لیزري وسلو تر بریدونو لاندې دي چې تر دې مهاله پنځلس تنه عسکر ویشتل سوي او مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ ډول زیان نه دی رسېدلی د همدې ولسوالۍ د لوی قرارګاه په سیمه کې مزدور دښمن پر ملکي خلکو سخته بمباري کړې چې د مالی زیان تر څنګ یو تن نوي کلن سپین ږیری زخمی کړی او همداراز د ابګرمک په سیمه کې د دښمن په هاوان چې په یو کور کې لګېدلی دوه تنه ماشومان ټپیان سوي او یوه میرمن په شهادت رسېدلې ده انا لله و انا الیه راجعون له بادغیس څخه مو یو بل خبر ترلاسه کړ چې د جوین په ولسوالۍ کې پرون سهار نه بجې د جلۍ په سیمه کې د مزدور دشمن پر هغو عسکرو وسلوال برید وسو چې سیمې ته د عملیاتو په موخه راوتلي وو بریدونو تر مازیګر ناوخته دوام وکړ په پایله کې دوه تنه عسکر ځای پر ځای ووژل سول شپږ تنه ژوبل سول او پاتې نور یې په تېښته ولاړل مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ ډول زیان نه دی رسېدلی له هلمند څخه مو خبر ترلاسه کړ چې د نادالي په ولسوالۍ کې د نری مانده په سیمه کې پرون ماپښین دوه نیمې بجې د مزدوري اردو پر شوبله د یو ځای پر ځای سوي مین په مټ چاودنه وسوه چاودنې یې شوبله ویجاړه کړې او پکې سپرو اوو تنو عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده همداراز د دې ولایت د ګرشک ولسوالۍ د نهر سراج د یخشال په سیمه کې قندهار ته پر غځېدلي سړک سهار اته نیمې بجې د مزدوري اردو پر یوه ضربتي ټانک د ځای پر ځای سوي مین چاودنه وسوه چې له امله یې ټانګ ویجاړ او پکې سپرو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته له هلمند څخه یو بل خبر وایي چې د نادالي ولسوالۍ د شاول په سیمه کې پرون ماپښین دوه نیمې بجې د مزدوري اردو پر پلې ګزمه مجاهدینو د یو کمین په ترڅ کې وسلوال برید وکړ د برید په پایله کې چې تر مازیګره دوام وکړ پنځه تنه عسکر مړه او ټپیان سول له هلمند څخه یو بل خبر وایي چې د ګریشک ولسوالۍ د نهر سراج د پپلزو په سیمه کې لښکرګاه ته پر غځېدلي سړک سهار شپږ بجې د مزدوري اردو یوه شوبله د یو کمین په ترڅ کې د حشادو په مټو وویشتل سوه له ویشتلو سره سم شوب له ویجاړه او پکې سپرو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته د نهر سراج د یخشال په سیمه کې هم قندهار ته پر غځېدلي سړک پرون سهار نهه نیمې بجې د مزدور دښمن پر یوه شوبله یو ځای پر ځای سوی مین وچاودېد چې له امله یې شوبله ویجاړه سوه او پکې سپاره عسکر له منځه ولاړل د ګرشک او سنګین ولسوالیو تر مابین بیا د چینې په مهنده کې سنګین ته پر غزدري سړک تېره ورځ غرمه د مزدوري اردو پر موټریز اکمالاتي کاروان وسلوال برید ترسره سو د برید په مهال یو د تیلو ټانکر په بشپړه توګه ویجاړ او وسوځول سو مزدور دښمن ته پکې مرګ ژوبله واوښته د همدې ولایت په ناوه کې یو اسکر د دراسکو په مټ ویشتل سوی دی په مرجه کې هم یو اسکر له خپل ټوپک سره مجاهدینو ته تسلیم سو د هرات په پښتون زرغون کې درې تنه اربکیان ژبل سوي دي همدارس په کوشکونه ولسوالۍ کې دوه مزدور اسکر ټپیان سول د دایکونډي په ګذاب کې یو اربکی وژل سوی کلاشنکوپ مجاهدینو په غنیمت وړی دی د بادغیس په سنګ آتش کې یو مزدور اسکر ژوندی ونیول سو د فراه په فرارود کې دوه تنه پولیس وژل سوي مهمات یې ولجه سوي دي په همدې فرارود کې بیا په یوه بله جلا پېښه کې دوه ژوبل سوي پولیس د سره صلیب ادارې ته وسپارل سول او د قندهار په میانشین کې پر یوه پوسته د برید په مهال اوو تنو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته د میانشین ولسوالۍ د سرناوې په سیمه کې بېګا شپه د مزدورو عسکرو پر پوسته وسلوال برید وسو په برید کې سپکې او درنې وسلې وکارول سوې په پایله کې اوو تنو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته له همدې قندهار څخه مو یو بل خبر ترلاسه کړ چې د شاولي کوټ ولسوالۍ د سره سخر په سیمه کې پرون سهار نه بجې د مزدور دښمن پر شوبله د یو ځای پر ځای سوي مین په مټ چاودنه وسوه چاودنې شوبله ویجاړه کړې او پکې سپرو عسکرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده د غزنی ولایت مجاهدین وایي چې تېره شپه درې بجې د قرهباغ ولسوالۍ د وچه کلا په سیمه کې د مزدورو پولیسو پر پوسته ناڅاپي برید وکړ د برید په پایله کې پوسته په بشپړه توګه فتح شوه دغه راز د قومندان محسن علي په شمول اووه تنه پولیس ووژل شول یو تن یې ژوندی نیول شوی دی په پوسته کې له دښمن څخه اووه میله کراشنکوپونه یو میل پیکا ماشیندار یوه قبضه راکټ او په زیاته اندازه مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلل د همدې ولسوالۍ مرکزي ودانۍ ته نږدې د ولي کلا په سیمه کې هم د مزدور عسکرو پر پوسته او کومکي عسکرو مجاهدینو برید وکړ چې له امله یې دښمن ته مرګ ژبله واوښته خو کره شمېره یې لا نه ده څرګنده سوې د سرپل ولایت د سنګي چاراک ولسوالۍ څخه رارسېدلی خبر وایي چې بېګا شپه د یادې ولسوالۍ د تبر په سیمه کې د اسلامي امارت مجاهدینو د مزدور قومندان نورل پر پوسته چاپه ووهله. د چاپې په پایله کې قومندان نورل له څو تنو ملګرو سره ځای پر ځای ووژل سو او نور یې ټپیان سول. همداراز له دښمن څخه یو راکټ، یو کلاشنکوپ، یوه توپنچه، یوه مخابره، څلور موبایل ټلیفونونه، دوه موټرسایکل او ګڼ نور مهمات مجاهدینو په غنیمت یووړل. د میدان وردګ ولایت په مرکز کې بیا تیر شپه دوه بجې خرقې شریفې ته نږدې د مزدور عسکرو پر ټانک د مجاهدینو له لوري د ځای پر ځای سوي مین په مټ چاودنه وسوه په چاودنه کې ټانک ویجاړ سو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته همداراز د دې ولایت په جلریز کې د مهم بیس د محاصرې ترڅنګ د کابل بامیان لاره نن پنځمه ورځ هم بنده وه د خبرونو لمخې د جلریز ولسوالۍ د زیولات په سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو یو مهم بیس له پرون راهیسې د مجاهدینو تر کلکې محاصرې او بریدونو لاندې دی د غراز د کابل بامیان لاره نن پنځمه ورځ هم په بشپړه توګه د دشمن د هر ډول تحرکاتو پر مخ تړلې ده په خبر کې ویل شوي چې وحشي دشمن له پرون راهیسې په سیمه کې د ملکي خلکو په کورونو وحشانه بمبارۍ ترسره کوي چې له امله خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي د بلخ ولایت د چربولک ولسوالۍ د اړوندو سیمو اوسېدونکي درې تنه اربکیان شیرولي د بسم الله زوی محمد علیم د محمد عالم زوی او جمعدین د دوست محمد زوی د اسلام او هیواد له دښمنۍ څخه لاس په سر او مجاهدینو ته تسلیم سو د اسلام او هیواد له دښمنۍ څخه لاس په سر او مجاهدینو ته تسلیم سول یا د اربکیان د حقایقو په درکولو او د دعوت او ارشاد د مسولینو په الوځلو سره د مزدور ادارې له کرغړن سب څخه راجلا او له مجاهدینو سره یو ځای سول د غور ولایت په دولینې ولسوالۍ کې د پنځو سوو کورنیو خلکو له مجاهدینو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ ګڼ شمېر وسلې مجاهدینو ته وسپارلې سهار اته بجې د دولینې ولسوالۍ د پراخې سیمې زرقان کلي خلکو چې د کورنیو شمېر یې تر پنځه سوه کورونو پورې رسیږي د قومندان سرور په سرمشرۍ کې د یوې شانداره غونډې په ترڅ کې د اسلامي امارت له مجاهدینو خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړ نوموړي وویل چې نور به د ژوند تر پایه د اسلامي امارت د مجاهدینو همکارۍ ته دوام ورکوي قومندان سرور مجاهدینو ته پنځوس میله کلاشنکوپونه دوه راکټونه او درې میله پیکا ماشیندارونه او نور مهمات ورکړل اوس یاده سیمه په بشپړه توګه د مجاهدینو تر ولکې لاندې ده او سپین سپېڅلی بیرغ ورباندې رپان دی د خبرونو پای د شریعت غږ رادیو ای سربازان اردو بیایید در شکست امریکا هم آرمان و هم پیمان شویم و خاک خود را آزاد بسازیم امارت اسلامی خانه مشترک همه افغان هاست د حیرانتیا وړ ټکی دا دی چې د کابل رژیم دولتي مامورین، خطیبان، ملایان، مدني فعالان، پرلتیان او په نورو نومونو جوړ ټولګي له یوې مخې شعارونه ورکوي چې موږ سوله جوړه او آرامي غواړو د دوی په اصطلاح روان جنګ خپلمنځي بولي او ژر تر ژره یې د پای ته رسېدو غوښتنه کوي خو د سولې د دغو مدعیانو له حنجرو څخه یوه ورځ هم دا خبره راونه وتله چې دوی په افغانستان کې د خارجي قواو په شتون اعتراض او نیوکه لري د امریکایي عسکرو د وحشتونو چاپو بمباریو او ډرون بریدونو غندنه کوي ژر تر ژره یې درول غواړي له امریکایانو او نورو اشغالګرو هیوادونو څخه غواړي چې خپل عسکر ژر تر ژره له افغانستان څخه وباسي او افغانان پریږدي چې د یو باثباته اسلامي نظام تر سیوري لاندې آرام ژوند او ساه اخیستو ته دوام ورکړي موږ د سولې په نامه تیروتلو او یا مجبوره شوو ملایانو مدني فعالانو پرلتیانو او یا پیاده روانو ته وایو چې تاسې ولې دومره کاڼه ړانده او بې قضاوته یئ چې د شخړې پر اصلي ځای او جرړه تبصره قدرې هم نشئ کولای آیا تاسې نه پوهیږئ که امریکایي حضور او اشغال په افغانستان کې نه وای او دلته یو سوچه اسلامي نظام قائم او مسلط وي طالبان او مجاهدین کوم مجبوریت او اړتیا لري چې جنګ ته دوام ورکړي او هر ورځ خپلې قیمتي ککرۍ قربان او خاورې کړي دا خو امریکایان وو چې اوولس کاله وړاندې یې له صلیبي دعوې او انتقام جویانه ستراتیژۍ سره پر افغانستان یرغل راوړ بې رحمه جګړه یې پیل کړه درې لکه مظلوم افغانان یې شهیدان کړل، دوه میلیونه یې شکنجه او په لکونو یې له خپلو کورونو او جونګړو دربدره کړل، اوس چې امریکایان له خپلې ټولې زور ازمویۍ سره الله پاک رسوا، شرمنده او په هر میدان کې له شکست سره مخ کړل، نو په دې وخت کې یې د یوه نیرنګ او شعار په ډول د جعلي سولې شعارونه، غونډې، فتواوې او نور تحرکات په کار واچول. تر څو عامه ذهنیت له امریکایي شتون او یرغل څخه بل لور ته واړوي چې ګواکې روان جنګ د افغانانو خپلمنځي دی. موږ کلک باور لرو چې د سولې شعارونو ته استخدام شوو څېرو به هم همدغه ځای درک کړی وي چې که نن امریکایان پرېکړه وکړي چې هغوی له افغانستان څخه خپلې لښکرې باسي او نور خپل وحشت او بربریت ته د پای ټکی ږدي نو له شک پرته به دلته ارامي راځي او د سولې او تفاهم لپاره به عملي لارې چارې برابرېږي. دا چې امریکایان د جګړې په میدان کې کلک ولاړ دي او د افغانستان فضا او ځمکه یې تر کلک تسلط او اشغال لاندې نیولې او عملا د افغانانو قتل عام ته دوام ورکوي او د کابل دستنشانده رژیم د امریکایانو له خوښې او اشارې پرته د یو والي او امنیه قومندان د تغیر او تبدیل صلاحیت هم نه لري او بیا په عین حال کې د جعلي او نمایشي سولې نارې هم بدرګه کوي او خپلو مامورینو او افرادو ته یې هم همدغه شکلي مواد او شعارونه په لاس ورکړي چې ګواکې دوی سوله او امن غواړي او له امریکایانو څخه هیڅ غوښتنه او پوښتنه نه لري نو بیا خو نو بیا خو دا لکه لمر ښکاره خبره ده چې د دغو حرکاتو او هڅو تر شا امریکایي دسیسې او شرارتونه ځای لري. نو که څوک فکر کوي چې دغه نامراده شعارونه به کوم انجام ته ورسوي دا به د دوی لویه اشتباه او صریح جهل وي. افغان مجاهد ولس به هلته د سولې دا ډول شعارونه رښتیاني او په افغاني درد او غم بنا وبولي چې د سولې د مدعیانو په وینا و پوست کارټونونو او بیرغونو کې په واضح ډول دا توري درج او ولیکل شي چې امریکایان دې نور زموږ خاوره او هیواد پریږدي او د افغانانو د دینی او ملي استقلال درناوی دې وکړي بدرنګ درومي چې قاصد دی د جمال راغلی